د هر قسمه اسلامي کیسټو د پاره زموږ د دکان پتا یاد درئ پاک خیبر اسلامي کیسټ مرکز د قصه خوانی نشاتا کباړی بازار پېښور شهر د جان محمد دکان موبایل نمبر دی 0321 90 95 448 پاک خیبر اسلامي کیسټ مرکز د قصه خوانی نشاتا کباړی بازار پېښور شهر الزاریات مکی صورت ده په ترتیب د تلاوت کې 51 نمبر ده او په ترتیب د نزول سره 67 نمبر ده د سوره احقاف نه پس نازل شوه ده د دې صورت موضوع او مضمونم هغه توحید ده او آخرت ده والزاریات ذرون او قسم دی زما په هغه هواګانو باندې چې گرد اوچتون کې دي فالحاملات وقرا او قسم د زما په هغه هواګانو باندې چې چتون کې دی بوجونو لره یعنی د وریزو دا درنې درنې وریزې چې د وبو نډکی دا بوجونه او چت کې د سمندر نه فالجاریات یسرن او په هغه هواګانو باندې چې هغه چلیدون کې دی په آرام آرام په مزه مزه فالمقسمات امرا او بیا تقسیمون کې دی د کار یعنی الله تبارک وتعالى چې کم کم زیت دیو ته حکم کوي او د کم کار د پاره خصوصا باران د پاره چې وریس کم کم زی ته رسی نو هغه زی ته تقسیم کی جواب د قسم څه دی انما توعدون للصادق چې یقینا هغه څه چې تاسو سره وعده کیږي نو هغه رښتیا دي و ان الدین لواقع او یقینا قیامت واقع کیدونکې دی والسماء ذات الحبک او قسم دی وی پاسمان باندې چې هغه جالیدار دی جالو والا دی اگر چې موږ ته دغه جالې ښکاری نه خو الله فرمایي جالیدار جوړ شوی دی لارو والا دی انکم لفی قول مختلف یقینا تاسو یې په یو وینا د اختلاف کې د دې قران او د پیغمبر په باره کې یو په کواړول کیږي برګشت کیږي عنه د دینه من هغه څوک او فک چې د حق نه برګشت شوی دی قتل الخراسون هلاک د شي دروغ جوړون کی قیاسونه او ګمانونه جنگون کی الذين هغه خلق هم فی غمرة ساهون اخذین اغستون کی به په خوشحالی باندې ما هغه څه آتاهم ربهم چا رب د دیو تور کړی دیو انهم کانوا قبل ذلك محسنین یقینا دیو د دیو نه مخکې نیکانو په دنیا کې کانو قلیلا من الليل ما يهجعون دا یو صفت د دیو د نیکی سوا د شپې بډیر کم ود کېدل وبالاسحار هم یستغفرون او د سحر په وخت به دیو بخنه غوښته ان د شپې په اخرنۍ حصہ کې او د دیو په مالونو کې وفي اموالهم د دې په مالونو کې حق حق للسائل والمحروم د سوالګری او د محروم د پاره او پزمکه کې نخې د عبرت کې د یقین کوونکو د پاره وفي انفسکم او تاسو په خپل بدن کې دنه نخې دی افلا تبصرون آیات تاسو عقل نه لري او پاسمان کې رزق تاسو نه نه باران راځي و ما توعدون او هغه سم ور پکې چې تاسو سره وعده کیږي فورب السماء والارض نو قسم دی پر رب د اسمان او د زمکه انه لحق چې دا څه بیان شو د معاملې د رزق نه یا د معاملې د ورځې د جزا نه دا حق دی مثل ما انکم تنطقون په شان د دې حق دی د سي حق دی لکه څنګه چې تاسو خبرې کول حق دی هل اتاک حدیث زویف ابراهیم المکرمین آیا راغلی او تا ته او بیان خبر د میلمنو د ابراهیم علی السلام چې عزتمند ځکه پرشتي وي اذ دخلوا عليه کله چې داخل شو هغه په دبانې فقالوا سلاما نو هغه وی سلام دی وی قال سلام قوم منکرون سلام دی وی پتاسو قوم منکرون تاسو یې یو قوم ناشنا چې مونږ نه پیژنو د دې تفصيلات مخکم تیر شوې دي فراغ الى اهله نو دې مایل شو خپل اهل ته نه کور ته راغې قال هغه ورته وی لا تخف هغه دا یره محسوس کړو مې یریګا او زیرې د تور کو د یو الک چاغه ډیر ماهر او عالم وی فاقبلت امراته د د خزي را مخ و حضرت سارا و چې داغه مخکن اولاد نو فی سرتن پچغه کی یعنی د خلې نه یو چغه وخت چې دا خبره واورې ده لکه چې هغه د پردې نه شاته ولاړ او دا خبره اورې دي نو چې دا یو اورې چې تا ته مونږ زیره درکو د بچی چې یو ډېر لوی عالم د یعقوب علی اسحاق علی السلام داګه چې دا واور د نورا مخامخ شو فی سرتن په یو چغه کې د خلې نه چغه وته فسکت وجهها د زنانه وغه خاص عادت فطری عادت چې کله حیران شي نو د تندیل ټس را پری دي او بیا وې دا بسنګ کېږي وقالت عجوز عقیم تندیل گزار را پری خودو او وی عجوز عقیم یو بډای او یوازې بډای نه چې شندم پاتې شوی ده قال وغي ورته وی کذالک دا غیبه بچی کیږي نو غي ورته وی کذالک قال ربک ام دقرنګ استاره بوای انه هو الحکیم العلیم یقینا دا الله حکیم دی او علیم دی قال فما خطبکم دی استاد توای پرشتو ته چې دا خو څه خبره دومره غټه نه و چې د دې لپاره د پرشتو و په دراشي ستاسو مهم څه دی څه لپاره راغلی یې قال وی ویل ابراهيم عليه السلام فما خطبكم تاسو حالت سره د کم مهم باندې راغلی ايها المرسلون قال واغوي وی یقینا موږ را لګلې شو یو قوم مجرم ته د دې لپاره چې راولې کوم په غوي باندې کاڼي د خټینه ان د خاور نه جوړ شوی مسومتن چې نشاندار شوی به استاد رب په نسبت للمسرفين د پاره د حد نه تجاوز کوونکو په اخرج نامن کان فيها نو راوستل موږ هغه څوک چې په دې کلی کې وو یعنی په دې بستو د لوط علی السلام کې من المؤمنین فما وجدنا فيها دون من دومون په دې کې غیر بیت من المسلمین سوا د یو کور د مسلمانانو نه لوط علی السلام او دا غلونه بچیو وترکنا فيها او پرې خودل موږ په دې کلی کې په دې مقا یعنی په دې صدوم کې چې بسته یو کلی د لوط علی السلام آیتن یو نخا چې هغه بحر مردار دی بحر لوط ورته وایي للذین یخافون العذاب الالم د پاره دا خلکو چې د دردناک عذاب نه یریږي و پی موسی او مونږ پرې خودل د موسی علی السلام په باره کې دا غنم اذا رسلناه نخم پرې خد کل چې مونږ غره لګلو الی فرعون فرعون ته بسلطان مبین په یو حجت خکار سره وتولى بركنه نو هغه اعراض وکړو د ایمان نه بركنه د خپل طاقت په بلبوته باندې زما طاقت ډیر دی زه ډیر غټ بادشاہ یم او وی ویل ساحر او مجنون یا خو جادوګر دی یا لیونی دی نو ونی مونږه غل راو دا غل خکر لره په نبز نه هم په یم نو غرقم کو په دریاب کې او هو ملیم او چې غرق شنو به ځان ملامت کو او فی عاد او په هلاکولو د عادیانو کې نخده یعنی دلته د فرعون نخده د تر اوسه پوري او په عادیانو کې یو نخده کله چې لګل مونږه غوي باندې الريح العقيم به خیر هوا شنډه هوا یعنی به خیره هوا هم لګلې و ما تزر من شیء چې نه به پرې خو دوی ست شي اتت علیه چې پاغه باندې ودا هوا راغله الا جعلته کرمیم مگر او به ګرځاو پشان د رمیم یعنی هغه شی چې هغه بوسیده شوی او په سمود او په سمودیانو کې یو نخه ده اذ قیل لهم کله چې دوی ویل شو تمتعوا پیدا واخله تر یو وخت پورې فعتوا عن امر ربهم نو دوی د خپل رب د حکم نافرمانی او سرکشي وکړه فاخذتهم الصاعقه ونول دیو لرغه چغي وهم ينظرون او دیو قتل فمستطاعوا من قيام نو دیو طاقت نه لرو بیا د پاسې دوه د عذاب نه پس او نو دیو چې د دیو مدد کړی شوی وي وقوم نوح او غرق کړو موږ قوم د نوح د دینه مخکې یقینا و دیو قوم نافرمان والسماء بنيناها واسمان موږ جوړ کړی دی بی ایدن په خپل قوت سره و انا لموسعون او یقینا موږ طاقت والیو والارض فرشناها چې تاسو قوم ستا تکذیب کړی دی ما اتل الذين من قبلهم من رسول نو راغلی هغه کسانو ته چې تاسو دیونه مخکې تیر شوی دي کفارو د مکې نه هیڅ یو پیغمبر مګر دیو به وي ساحر دی یا مجنون دی اتواسو به آیا دیو د یو بل سره مشورې او سمجوته کړې ده بل هم قوم طاغون بلکې دا ټول قوم د سرکش په تول عنهم اعراض وکړه دیونه فما انت بملوم نو ته په دې باندې ملامت نه په دې دا عذاب برازي فویل للذین کفروا نو هلاکت ته د پاره د هغه کسانو چې کوپر کړه د من یومهم الذی د ورځې د دیو اغنا یعدون چې د دیو سره وعده کیږي یعنی د قیامت ورځ سوره التور مکی سورت ده 52 نمبر ده په ترتیب د تلاوت کې او 76 نمبر ده نشپګ او یایم نمبر ده په ترتیب د نزول کې د الف لام میم السجده نه پس نازل شوه ده مضمون د دې هم اثبات د آخرت او د رسالت ده وتور قسم دی وی زما په کوه تور باندې په غر د تور باندې و کتاب مستور او پاغه کتاب باندې چې هغه لیکل شوی دی و کتاب مستور دی هغه اعمال هغه کتاب چې پاغه کې هر څه لیکل شوی دی مراد لوح محفوظ دی فی رق منشور په کولاو کاغذونو کې فی رق په اوراقو کې منشور چې هغه کولاو دی والبیت المعمور او په بیت المعمور باندې یعنی هغه کور چې آباد دی په عبادت باندې په وم اسمان باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه باندې ولید چې ابراهیم علی السلام د دې کور دیوال ته ډډه وهلې و او ولیدل چې دې تر روزانه او یا زره پرشتي د عبادت لپاره د نوزي او تر قیامت بیا د دیو نمبر ناراضي دومره مخلوق د الله د فرشتو موجود دی د عبادت لپاره والسقف المرفوع او پاغه چت کړی شوی چت باندې چې اسمان دی والبحر المسجور او د اوبو نه ډک دریاب ان عذاب ربک لواقع ان په دې ټولو مې د الله فرمایي قسمی چې ستا د رب عذاب هغه واقع کیدون کې ده ما له من دافع نشته دغه له هیڅوک د پکون کې یوم تمور السماء مورن په دغه ورځ چې اسمان به ولرزیږي لرزیدل وتسير الجبال روان بشغرنا سيرا روان دل فويل يومئذ للمكذبين نو هلاکت دی په دغه ورځ د دروغجن ګړونکو لپاره هغه خلک چې دی وو په خوذن یلعبون په خپل حجت بازو کې په بحثونو کې چې دیو غافل او لوبي کولې یوم یدعون الی نار جهنم دعا په دغه ورځ چې دیو به دیکه کړی شي ور د جهنم ته دیکه کېدل هذه النار التي دا غور ده كنتم بها تكذبون چې تاسو نه منو دا دروغ جن کړه مو افسحر هذا اوس وای دا جادو دی تاسو چې به وی جادو دی دا اوس ور دی دا جادو دی ام انتم لا تبصرون یا تاسو وینئ نه اسلو هادی ته نه نوځي فصبروا او لا تصبروا نو صبر کوئ او کنه کوئ سواء علیکم تاسو لپاره برابر ده یقینا تاسو ته بدله درکول کیږي دا غته چې تاسو کړی دي یقینا متقیان به په جنت کې او په نعمتونو کې به فاکهینا لطب بوچتون کی خوشاله به دی پاغه سبانه چې ورکړي دي دوی ته د دیو رب او وقاهم ربهم او بچ بکړي دیو لر رب د دیو عذاب الجحیم د عذاب د جهنم نه خوره یو سکی هنیئن په مزو بما کنتم تعملون په سبب د هغه کارونو چې تاسو کول متکئین علی سرور دیو به تکیا لګون کی په تختون باندې مسفوفتن مسفوفتن چې دا به په قطار باندې پراتی وزو وجناهم او په زوجیت کې به موږ دیو تور کو بحور عین غټ سترګو والا حوری والذین آمنو او هغه خلک چې ایمان راوړی او تبعتهم ذریتهم او تابعداری کړی دی نو ورپسې شوی دی په دې پسې دی اولاد هم د بی ایمان د ایمان سره نه غویم ایمان راوړی الحقنا بهم ذریتهم یو زیبکم د دیو سره د دیو اولاد اگر که په درجه کې هغه کمم یي په دې رشتہ دارانو کې پلار او بچو ټولو کې چې کم یو کس درجه د ټولو نه اوچته ده نو داسې به نه چې د مور پلار ته یا پلار او مور بچو ته دیو ترا نږدې کیږي نو لاندې به ترا اوسته شي نه چې کم یو پکې د ټولو نه اوچت ده هم دا اوچت سره به د ټولو ور برابر کړي شي وما التناهم من عملهم او نه کوم کړه موږ د دیو د اعمالونه یعنی د مور او پلار د اعمالونه په دې کې څه کمیږم نه چې پلار اوچته مرتبه واله ده نو بچې متور اوچت شو نو داسې نه ده چې سبا وته پلار راخته شو سبا بچي وروچت شي داسې نه ده کمه به نه کیږي هم دا غوي اوچت مرتبه ته اولاد مرور سي کل امرئ هر یو انسان بما کسب رهین په هر په هغه سبن چې د کړي دی رهین غاڼه وي یعنی په خپل کړو کې بار سره ګيري او امددناهم بفاکهه او زیات ور کړو موږ دیو ته میوه ولحم ولحم مما یشتهون او غوخه د هغه غوخه نه چې د دیو خوخي یعنی دیو ته به مونږ زیاتی ورکو په هغه سبانه هم زیات چې کوم د دیو حق کېږي د خپل اعمالو په بدل کې او بیا به دیو ته هغه غوخه ورکړې شي چې د دیو خوخي نو د سشي چې د خوخه ده یتنازعون فيها کأسا دیو به د یو بل نه اخلي په دې کې جام د شرابو لا لغون فيها چې نه به په دې کې څه فزول خبري ولا تأسیم او نه به د بدکرداري او د ګناه خبري ويتوف عليهم غلمان او ګرځي به په دیو باندې غلمان غلمان الکان نوجوانان الکان د دیو خادمان به کانهم لؤلؤ مکنون دا به دومره خيستا لکانی گویا کې دا ملغلری دي چې پټه ساتل شوی دي چاول لاسم نه دی وروړي واقبل بعضهم على بعض يتساءلون او دیو به یو بل ته مخ کې تپوس به یو بل نکی قالوا وای به ان كنا قبل في اهلنا مشفقين دا خپل نیک عملونه برا یادې چې مونږ خو یقینا په خپل اهل کې وو په دنیا کې چې یریدو به نو احسان وکړ الله په مونږ باندې بچ کړو مونږ د عذاب السموم د عذاب د اور د جهنم نه یقینا وو مونږ د دې نه مخکې ندعوه چې دقه الله امر بلو دا غي عبادت هم کو انه هو البر الرحیم یقینا دا الله ډیر خو محسن دی او مهربان دی فذکر نو نصیحت ورکه فما انت بنعمت ربک بکاهن نو نیت په نعمت در رب خپل باندې بکاهن تس پالګر او جوګی نه ولا مجنون او نه لیونه ام یقولون شاعر یاد بلکې دی وای دا شاعر دی نتربص به ریب المنون چې انتظار کوم په د باندې گردش د زمانه قل ورته وای تربص تاسو انتظار کوی یقینا زم تاسو سره انتظار کوون کیم ام تأمرهم احلامهم یا حکم کې د دی عقلونه دی ته به هاذا په دی باندې ام هم قوم طاغون یا دا دی قوم سرکش ام یقولون آیا یا دی وای تقوله دا در ځان نه جوړ کړی دی بل لا یؤمنون بلکې دی ایمان نه راوړي فلیاتو بحدیث مثله نو یقینا را جوړي دی یو خبره یو کلام په شان د دې باندې کدی ورشتنی آیا دی پیدا کړی شو دی بغیر د خالق نه بغیر د سشینه یا دی په خپل خپل پیدا کوونکی دی یا دی پیدا کړی د اسمانونو او زمکه بلکې دی یقین نه کوي ام عندهم خزائن ربک یا د دې سره خزانه درپستا ور سره دي د نبوت او د باران او د رزق یقینا هغه خلک چې کافران دي هغه مکیدون دي دا هغه چال بم په دیو باندې راځي د چال نقصان بم دیو ترسي ام لهم اله غیر الله ایا یشتر دیو د پاره بل اله د الله نه سوا سبحان الله عما یشرکون و ان يروا كسفا من السماء او کچرته دیو ټوټي ویني د اسمان ساقطا راغورځیدون کی یقول دی بوای سحاب مرکوم دا خو ګوره وریز ده یعنی مونږ باندې باران راوري یعنی د عذاب د آخرت نه مخکې دیو ته عذاب ملاویږي خو دیو نه پوهیږي چې دا عذاب په دیو نازل شوی دی واصبر او صبر کوه لحکم ربک د پاره د فیصلې د خپل رب ان هغه دراتلو پوری په انک باعیننا یقینا ته زمون په حفاظت کې وسبح بحمد ربک او تسبیح بیان او سره د حمد در رب خپل حين تقوم کله چې ته پاسې نو پاسې د سره لپاره د مجلس نه پاسې د دعا د اختتام د مجلس وایا مانزه ته پاسې نو تسبیح بیانوا د خوب را پاسن هم تسبیح بیانوه د دعوت د دین د کار د پاره پاسن هم تسبیح بیانوه یعنی همیشه تسبیح وایا ومن الليل فسبحو او د شپې هم تسبیح بیانوه و ادبار النجوم او په وخت د پریوتو د ستورو کې نه سحر هم تسبیح وایا سورۃ النجم مکی سورۃ ده په ترتیب د تلاوت کې 350 نمبر ده او په ترتیب د نزول کې 23 نمبر ده د سوره اخلاص نه پس نازل شوی دی موضوع د دې کفارو باندې د کفارو د مکی چې کوم رویه ده په دې غلطۍ باندې متنبه کول دي د دې صورت او چې کوم غلط فهمي د قران په باره کې دی اختیار کړي وي او خلک هم گمراه کول او په خپلم گمراه شوی سوره النجم هغه صورت ده د کم پاورې دو باندې چې ټولو مشرکانو چې څومره خلک موجودو هغه سجده لګولې و د دې صورت په اخر کې سجده ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کې دا لومبه صورت چې په مجمع عام د قریشو کې اورولې و دیو اورې د اورې د ټول متوجي شو او څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده وکړه نو دې ټول سجده کړې و د دې وجه د دې صورت ځان له یو لوی اهمیت دی او دې ځکه په خپل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت په اړه کې خبرې دي چې دا پیغمبر د ځان نه دی لګیا بلکې دا د رب العالمین د طرفه لګیا دی د ته وحی کیږي او د وحی مطابق خبرې کوي او دا تاسو چې سوای دا ټول بکواسات دی او غلط دی والنجم اذا هوا قسم دی زما پستوري باندې کله چې دی پریوزی د ستوري نه مراد یا خود سوریا ستوره د اکثر مفسرینو لیکلي دي یا هر ستوره جنس ستوره مراد دی چې کله ستوري پریوزی ما ظل صاحبکم وما غوا نه دی اوړېدلې دا ستاسو ملګری د لارې د هدایت نه و ما غوا او نه دی غلط شوی دی نه دی په غلطه لار روان شوی دی وما ينطق عن الهوى او دې خبرې نه کوي د خپل خواهش نه ان هو الا وحي يوحى نه دی دا مگر وحي د چې د تکیږي نه وحي ورته کیږي علمه خودل رده ته شدید القوا هغه لوی طاقت والا یعنی مضبوط طاقت والا چې هغه جبرئیل امین دی ذو مرتن چې هغه قوت والا دی فاستوا اندز ذو مرتن قوت والا دی حکمت والا دی فاستوا دې برابر شوندا جبريل وهو بالافق الاعلى او په دې حال کې چې دې په کنارو د اسمانونو کې وو دا جبريل ثم دنا بیا دې را نږدې شو دته فتدلى او دې را ځړن شو فکان قاب قوسین او ادنا نو په شان دغه دوو کمانونو برابر د لیندې او ادنا دا د لیندې دوه کمانونه چې یو بل ته څومره نږدې دومره را نږدې شو د پیغمبر ته یا د دینم زیات او ادنا یا د دینم ډیر نږدې فاوحا نو د وحی وکړه الی عبده بنده د الله ته ما اغس اوحا چې د وحی کوله یعنی هغه وحی چې کوم درا رسوله غیر او رسوله ما کذب الفؤاد ما را ندی خطا شوی زړونه زړه زړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ما را هغه څه چې لیدلیو نظر نظر چې څه لیدلیو زړه پکې خطا شوی نه دی څه چې نظر لیدلیو مفقه څه زړه نوټ کړی دی افت مارونه آیا تاسو د سره جګړې کوي علامه پاغه سبل یرا چې لیدلی دی ولقد رآه او یقینا لیدل او د دې جبرئیل لره یو زد نزله اخرى یو بل زلهم عند سدره المنتهى د سدره المنتهى سره د بیره هغه ونه چې منتها ده یعنی داغي نه اخوت بل څه شي نشته دی دې ترسي علم د هر عالم او دلته ختم شي د دین اخوت د هیڅ علم نشته ځکه د سدرۃ المنتهى ما زاغ البصر عندها جنت المأوا چې داغه سره جنت جنت المأوا د قیامګاه زیر جنت اذ یغش السدرۃ کله چې پټوله دی بیر لرا ما هغه سه یغشا چې پټوله یت انوار په دې باندې غالب پټکړې و آیا داغه د ستاسو لپاره ناریده اولاد دی داغه د لپاره جنکی دی خزی دی تلک اذن قسمت دیزا یقینا دا تاسو چې کم تصور کړی دی نو دا خو تاسو د بی انصافی تقسیم بیا کړی دی ان هی الا اسماء ندی دا مگر نمونه دي سمیتموها چې تاسو یې خو دي انتم تاسو و اباؤکم استاسو پلارانو نه درالې غلې په دې باندې الله سو دلیل ان یتبعون الا الظن دیو تابعداري نه کوي نور پس کیږي مګر تش ګمانونه دي و ما په هغه سبانه تهوى الانفس چې غواړي زړونه نفسونه دریو ولقد جاءهم من ربهم الهدى او یقین راغلی دوی ته د دیو د رب د طرف نه هدایت ام للانسان ما تمنا اي الانسان د پاره غسل چې دی تمنا کوي فلله الاخره والاولى نو یقینا د الله د پاره اخرت دی داغه د پاره اخرت هم دی او اولاد دنیا هم ده ان په دې کې څوک بل مالک نشته وکم من ملکن فی السماوات او سمره د پرشتونه چې پاس مانونو کې دي لا تغنی شفاعتهم شیئا نشي بچ کولای سفارش دا غوي است شي الا من بعد ان یاذن الله مگر د دینه پس چې الله اجازه د سفارش وکړي لمن یشا و يرضى دا چا د پاره چې خوښ شي ورازي شي یقینا هغه خلک چې ایمان راوړي په آخرت باندې دیو نمونه د پرشتو لپاره نمونه د خزو او نشته دیو لپاره په دې باندې علم تابعداري نه کوي مګر د اټکل او اټکل نه بچ کوي ګمان نه بچ کوي د حق نه اس شي یعنی د حق په ځای باندې ګمان هیڅ کار نه کوي فاعرض ته اعراض وکړه هغه چانه چې ګرځیدلې ده ذکر زمونږ نه او نه غواړي مګر صرف دنیا غواړي ژوند د دنیا ذالک مبلغهم من العلم دقه د نهایت د علم دریو چې دو دنیا خوخه کړه ان ربک یقینا ستاره بم دې ډیر خپويږي پاغه چا باندې چې گمراه کیږي د سمې لارې نو دې ډېر خپ ویږي پاغه چا چې هغه هدایت بیا مومي او خاص د الله د پر دغه څه چې په اسمانونو کې دغه څه چې په ځمکه کې دي دې د پاره چې بدله ورکړي هغه کسانو ته اساءو چې هغه ګناهونه کړی بد کارونه کړی بما عملو په سبب دا غته چې دیو عملونه کړی دي ويجزي الذين بدل ورکه هغه کسانو ته چې نیکی کړی دي بالحسنا د جنت الذين يجتنبون كبائر الاسم هغه خلق چې د لوی لوی ګناهونو نه ځان ساتي والفواحش او د قبیح ک قبیح کارون نه ځان ساتي الا اللمم مگر نه واړه واړه ګناهونه ان هغه واړه واړه قصورونه او زلات چې کیږي نو دا ورته الله معاف کوي بیا خو چې د غټو غټو نه ځان ساتي ان ربک واسع المغفره یقینا ستاره ډیر وسیع مغفرت والا د سوک چې توبه وباسي داغه د پاره هو اعلم بكم هغه تاسو ډیر خپې جنې اذ انشأکم من الارض کله چې تاسو پیدا کړی د ځمکې نه و اذ انتم اجنتن او کله چې تاسو جنین وای اجنتن ماشومان چې د مور پر رحم کې کوم ماشوم دي ته جنین وای اجنتن جنین وای په بطون امهاتکم د خپل مند په خېټو کې وای فلا تزکو انفسکم تاسو مپاکوي خپل ځانونه خپل د پاکوالي خبرې مکوي هو اعلم بمن اتقى دا الله ډېر خپې جنې هغه څوک چې هغه تقوا داري افرأيت الذي تولى دا د دین پس اشاره ده ولید ابن مغیره ته د یو ځل مایل شو او زړه کې یقین پیدا شو چې اسلام حق دین دی او اسلام راوړی وغوښته نو خپل یو ملګری هغه ورته وی وی دا څل وګو چې اسلام مراوړه د وچنن په آخرت کې بس کومه هغه وی چې د څلو کې چې مال لګي پیسې راکسه او خاص مقدار یې وته خودو او د آخرت ذمہ واری به دې زوالمه خو بار دې په دې مال او دولت باندې مطمئن کو نو د سلګي پیسې غل ورکړي او اسلام پرې خو دو چې اسلام پرې خو دو واپس راغ نو بیا خو شیطان ورپسې شو هم په دې کوپر مطمئن کو نو داغه نه پسې هغه هغه پیسې بیا نه ورکولې چا کوم دو سره وعده کړی و الله تبارک وتعالى د ته اشاره کړې ده افرایت الذی تولى آیا تا لیدلی دی هغه کس چې هغه د ایمان نه شا کړه واپس شو و اعطا قلیلا و اکدا او لږ مال یې ورکو و اکدا او نور باندې بخل وکړو عنده علم الغیب ایا د ده سره د غیب علم ورسره دی فهو یرا نو دی یینې دی غیب لره څه چې دنه پټ دي ام لم ينبأ بما في الصحف في صحف موسی یا دې خبر کړی شوی نه دی په هغه څه باندې چې په صحیفو د موسی علی السلام کې دي و ابراهیم او د ابراهیم علی السلام په صحیفو کې دي الذي وفا هغه ابراهيم عليه السلام چې هغه پوره کړو او د وفادارۍ حق ادا کړو هغه څه خبره وا الله تزر وازره وزر اخرى چې نشي بارولې هرگز نشي بارولې هیڅ یو بارون کې بوج د بلچا و الیس للانسان الا ما سعى او دا چې نشته د انسان د پاره مګر هغه سره چې د کوشش او عمل کړي و ان سعيه سوف يرى او دا چې د کوشش بده زر وخو دل شي او یقینا دی الله هلاک کړی دی هغه عادیان چې مخکري تیر شوی دی قوم د هود او سمود سمودیان قوم د صالح علی السلام فما ابقا نو هیڅ کې د دیونه باقی پرې نه خو د قوم د نوح د دین مخ کې یقینا دی وو د ټولو نه زیات ظالمانو ډېر لوی سرکش والمؤتفقه اهوا او مؤتفقین هغه بسته یو کلی د لوط علی السلام اهوا دی اوچت کړو وی غرزول فغشاها ما غشا د کافرانو د مکی په هټ درمۍ باندې تنبیه ده او هغه دا په دې صورت کې چې کوم خبره بیان شوه دیو معجزه غوښتي و یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او دا ورته وی چې تدې سوکا چې دا سپوږمۍ دوزه کومه ته چې دا دوزه شو بیرته یو ځای شي مونږ یو ګورو نو البته ومنو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا وکړه چې الله دا معجزه ورته وخایا او الله دا دعا قبول کړه او دا ټول خلکو ولیدا چې سپوږمۍ دوزې شو داسې دوزې شو چې یو طرف یو غربانه او بل طرف د واده په بل غربانه راغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیو ټول ته ناره وهلې یا فلان اشهدو یا فلان اشهدو اے فلانی گواشه اے فلانی دې ټول ته आवाज وکړي وګورئ چې دا معجزه راغله یعنی اوس خو به تاسو منئ کنه بیا هم دیو خبره ونه منله فرمای الله اقتربت الساعه نزدې شو قیامت وانشق القمر او چاودا ان جدا شو سپوږمۍ و ان يروا آیه او کچرته دی ووین یو نخ یعرضو نو دیو داغه نه اعراض کوي او یقول دی وای سحر مستمر دا خو د پخوانې زمانه نه روان جاری جادو دی وکذبوا دی تکذیب کړه وتبعوا اهواهم دیو د خپل خواهشاتو تابعداري کړي وکل امر مستقر او هر یو کار قرار نیون کې دي خپل انجام تر سیدون کې دي ولقد جاءهم او یقینا راغله د دیوته من الانباء د خبرونو د تیر شو امتونو نه ما فيه مزدجر هغه څه چې پاغي کې کافی سامان د عبرت او مزدجر د عبرت سامان حکمت بالغه دا سه حکمت دی دا قران چې د حکم د نصيحت مقصد بالغه په پوره طریقه باندې پوره کوي فما تغن النذر مگر تنبيهات د دیو د پاره کارګر ندي تنبيهات دیو نشي بچ کوله فتول عنهم نو اعراض وکړه دیو نه با دا غور یوم يدعو الداعي کله چې براو بلی غرا بلون کې اله شیء نکر هغه شتا چې به دیو ته ډیر ناګواري قیامت خش عن ابصارهم د دیو نظرونه بخکته یخرجون روزی به من دیو من الاجداس د قبرونو نه څنګه بر رواني کانهم جراد منتشر گویا کې دام لخان دی خوروار مهتعين الى الداعي منډي به وهي دیو دی داعی طرف ته یعنی اسرافیل علی السلام د شپېلې طرف ته یقول الکافرون کافران بوای هاذا یوم عسر دا خو ډېر سخت ورځ ده تکذیب کړه د دینو مخې قوم د نوح فکذبوا عبدنا نو دیو زمونږ د بنده دوندې دروغجن وګڼو دی وی مجنون دا مجنون د لیونی دی وز دو جر او هغه یعنی بدی ردی ورته ویلی ویرټو فدعا ربه نو خپل رب ته دعا وکړه انی مغلوب فانتصر وی زم مغلوب زما مدد وک ففتحنا ابواب السماء نو کلا وکړو موږ دروازې د اسمان بما منهمر په اوبو بيدونکو باندې موسلادار بارش چې ورته وایي وفجرنا الارض جاریم کړه ځمکه عیونا چینې په چینو باندې فلتق الماء نو یو ځای شوي اوبه د ځمکې او د اسمان علی امر په داسې یو کار قد قدر چې هغه مقرر کړی شو د دیو د هلاکت وحملناه او دیو چبار کړل مونږه علی ذات الواح و دسر په هغه تختو والا باندې او میخونو والا باندې یعنی کشته وجه د تختو د میخونو نه جوړه تجري باعيننا چې زمونږ په حفاظت کې روانه وه جزاء لمن كان كفر دا بدله د هغه چا وه چې دا هغه بې قدري شوی وه ان دا هغه د وجه نه دا هغه چا د وجه نه دا بدله وه چې دا هغه بې قدري شو نوح عليه السلام ولقد تركناها او یقینا پرې خو د موږ دې کشته لره آیت نخ په هل من مدکر نو آیت سوکشته نصيحت قبلون کې فكيف عز كان عذابي ونذر نو سرنګ زما عذاب او زما تنبيهات ولقد يسرنا القرآن للذكر او یقینا آسان کړی د موږ دا قرآن د نصیحت غستو د پاره په حل من مدکر نو آیا شتره سوق نصیحت غستون کې الله فرمای ما آسان کړی دی زمون خلک وې ګران دی دې دوه خبرې دي بنیادی خبر تاسو زده کوي یو دی د قرآن الفاظ او د دې اصطلاحات او د دې محاورې او د دې صرفي او نحوي تحقیقات یقینا دا خو ټول ډیر لوی علم دی بیا یو دی نصیحت غستل نصیحت غستل چې تاسو قران واورید او دا حلال دی دا حرام دی دا جایز دی دا ناجایز دی دا کارونه د الله خوخ دی او دای نه دی خوخ دا ټول نو دا ګران دی که آسان دی د دینه یقینا د دې علمي تشریحات او هغه څه خو یقینا د علماو کار دی خو عام سړی د انپړ نه انپړ ترین سړی هم د دې قران نه نصیحت ډیر په اسانه غستې شي ستا د بل کتاب نه نشي غستې ته ته ځان ستړی کنه نصیحت به وا نه خلی د دې قران یو جمله چې واوري دا کوي او دا مکوي نو دا د الله کلام دی په دې کې اثر دی په دې کې نصيحت دی الله فرمای ما سان کړه دی نو ډېر لوی ګستاخ دی چې څوک وایي چې ګران دی دا الله د دې خبرې سخت مخالفت دی قران زده کوي نصیحت ته ډیر په آسان اغستې کیږي بس دا واوره دا کارونه د الله نه دی خوښ نو دا مکوه دا خوښ دی نو دا کوه دا جایز دی نو کوه دا ناجایز دی دا حلال دی دا حرام دی دا ټول ارس زما په خیال مونږ چې په دې قران پر درس کې علمی خبرې نه لیکړي هغه خبرې چې د علماو د طالبانو دي تاسو باندې دې قران تر اوسه پورې چرته یو خبره مشتبه پاتې شو چې مونږ دا وایو چې یو امی سړی ناستو یو انپړ سړی او هغه په پوه نه شو کله چې په لیکل لوستلو وسوک نه پويږي خو قران چې واورد نو پوه شو په الله وي ما سان کړی دی نو څوک ستې نصيحت غستون کې کذبت عاد تکذیب کړو عادیانو نو سرنګ او عذاب زما او زما تنبيهات یقینا لګل مونږ پاغي باندې ریحن سرسرا تیز هوا په یوم النحس پاغه ورځ چې هغه سپیره و د دیو د پاره د دې مخکې تشریح کړو د دیو د پاره سپیره و چې عذاب پراغه مستمرن نتبعه داغه تابعداري وکړو مونږ ان اذا لفي ضلال وسعور یقینا مونږ په دغه وخت په لوی خطا کو او سو او سعور په لیونتوب کې بيو او القي الذکر عليه آیه په دبا نصیحت راغله ده من بیننا زمون د مین نه بل هو کذاب اشر بلکې دا خو ډیر سخت دروغجن دی سيعلمون غدن دیو به سبا لزر پوشین د قیامت پورز من الکذاب الاشر چې د غټ دروغجن څوک یقینا موږ را لېګون کې دی اوخه لره فتنه لهم د پاره د امتحان د دی پر تقب هم د دی انتظار کوه او صبر او صبر کوه او خبر کدیو ان الماء قسمه بینهم چوب تقسیم دی دی په مینس کې د دی او د اوخه کل شرب محتضر هر یو بخپل وار باندې حاضریږي دیته فنادو نو دیو आवाज کو صاحبهم خپل یو صاحب ته فتعاطوا نو هغه د دې ذمہواری واغسته په عقر نو هلاک کړه الا آل لوط مگر نه آل د لوط هغه بچ کو نجیناهم بالسحر د سحر په وخت کې موږ له نجات ورکو نعمت من عندنا دا زموږ د طرف یو احسان هم دغه رنګي موږ بدل ورکو هغه چاته چې هغه شکر ادا کی ولقد انذرهم یقینا يرول دول لوط علی السلام بتشتنا زمونږ د نیونو زمونږ د غریب دور عذاب نه پته مارو بن نظر دیو په تنبیحاتو کې شک وکړو ولقد راودوه عن زیفه او دیو مطالبه کړو داغه نه داغه د ملمنو دیو تکذیب وکړ زموږ د آیتونو د نخو د ټولو نو ونیول موږ دیو لره اخذ عزیز مقتدر په شان د نیولو د یو زبردست ذات په انتقام کې د طاقت والا اکفارکم خیر اے مکی والو دا ستاسو کفار غوړه دي داغونه زیات طاقت والد من اولائکم دغه خلقونه ام لکم براءه فی الزبر یا تاسو د پاره څه خصوصي براءت معافی لیکل شوی د کتابونو کې ام یقولون یا دی وای نحن جميع منتصر مونږ ټول د سيو چې زمون مونږ خپل بچاو په خپل وکو سيهزم الجمع ويولون الدبر زرد چې دا جمع به شکست خوري او شاګان به وګرځي بل الساعه موعدهم بلکې قیامت د دیو موعد ده والساعه ادها وامر او دا قیامت ډیر لوی آفت دی و امر او ډیر تخ شی دی ان المجرمین فی ضلال و سعور یقینا مجرمان په گمراهی کې دي د حق نه و سعور او په لیونتوب کې دي په دغه ورځ چې دوی به راښکوده کېږي د جهنم په اور کې په خپلو مخونو ورته به ویل شي ذوقو مس سقر وڅکئ تاسو د جهنم اور د جهنم د لپټ اور ان كل شيء خلقناه بقدر یقینا هر شی پیدا کړی د موږ په یو اندازه باندې او نه د حکم زمونږ مګر یو کلم هم بل بصر په شان د سترګې درب ولقد اهلكنا اشياعكم یقینا متقیان په جنتونو کې به او په نهرونو کې به فی مقعد صدق پاغه زید کې ناستو رښتینی کې عند ملیک مقتدر په خواته د بادشاہ چې هغه قدرت والا دی اقتدار والا دی سوره الرحمن مکی سورت دی په ترتیب د تلاوت کې 55 نمبر دی او په ترتیب د نزول کې 97 نمبر دی په دې صورت کې بشارت دنیوي او بشارت اخروی دواړه بیان شوې دي د دنیا خوشخبری هم ده د سوره الرحمن په دې سبق کې او د آخرت خوشخبری هم ده او دا وړم بنې صورت ده چې په دې کې دا دواړه قومونه یعنی جنات او انسانان دواړه مخاطب کړي شوی دي په یو ځای باندې یو خاص رجز ده د دې صورت او په دې صورت کې دا یو جمله یو آیت فبأي آلاء ربكما تكذبان نو پکم کم نعمت د خپل رب باندې به تاسو تکذیب کوئ داغه داغه نه به انکار کوئ دا بار بار دوهراو کړی شوی دا بار بار دوهراو کړی شوی دا او مخاطب دي انسانان او پیریان دواړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا صورت ما جنات ته اورولو یو ځل مؤمنانو ته دا صورت اورو نو فرمایل تاسو نه جنات ډیر ښه جواب والو په دې ځای کې په بی ای اعلی ربکما تکذبان چې کله راځي اعلی نه مراد کله نعمتونه دي کله قدرتونه دي کله کمالات دي کله خوبي دي په هر آیت کې چې کم کم شعر دین مخکې ذکر شوی دی نو کله الله د قدرتونو بیان دی نو مراد ته قدرتونه دي کله کمالات بیان دی نو مراد ته کمالات دي که مراد خوبي بیان شوی دي او صاحب بیان شوی دي نو مراد د اعلی نم دغه دي را روان دی د دې وجنه دلته اکثر قرانونو کې لیکل شوی دا مدني صورت دی خدا صورت مدني نه دی بلکې دا مکی صورت دی ځکه د جنات واقعا دا په مکه مکرمه کې شوې ده او د دې ثبوت هم شته دی چې دا صورت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په حرم کې مشرکانو مخه تاورول او هغه په دې باندې وهلم کړلې دي او د دیم څه شواهد موجود دي چې د بطن نخله چې کوم شپه سوره احقاف چې کله نازلې ده په دې وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم سوره رحمان لوستو بهرل شواهد او دلایل او مضمون د دې صورت وایي چې دا صورت مدنی نه ده بلکې مکی صورت ده بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن رحمان ذات علم القرآن هغه د دې قرآن تعلیم ورکړی دی خلق الانسان انسان پیدا کړی دی علمه البیان او هغه ته خبرې کول خودلې دي بالقسط یعنی تاسو تجاوز مکوئ د عدل نه د انصاف نه او بیا واقیم الوزن او برابر کئ یعنی وزن بالقسط په انصاف دا تول او ناپ چکوي ولا تخسر الميزان او په دې کمه مکوي په تول کې او په وزن دواړو کې په ناپ کولو پیمانه کې په وزن کې والارض وزعها للانام او زمکه غ خور کړې د خو د پاره د خلکو فيها فاکهه په دې کې فاکهې دی میوې دی یو کجوري دی ذات الاکمام د غرونه خدای الله د احساناتو نه دا کشته یو سمندر کې چې کشته روانه ده د الله احسانات دي نو په کم کم احساناتو د رب تاسو تکذیب کوي کل من علیها فان ټول هغه څه چې په دې ځمکه باندې دي فنا کیدونکې دي او باقی پاتې دي ذات د رب ستا ذل جلال والاکرام چې عزت والده جلال والده عظمت والده او کبریا والده او عزت والده نو په کم کم کمالات د رب تاسو به تاسو تکذیب کوئ یساله غواړي د دنه حاجتونه من هغه څوک په سماوات چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي کله یوم هو فی شأن هر ورځ هغه په نوی شان کې دی د نوی شان نه مطلب دا دی چې هر ورځ نوې نوې پیسې لري کله څوک ژوندې کوي کله څوک وجني څوک بیمار کی څوک د هسپتال نه چوټي شي او څوک هسپتال ته لاړ شي څوک حادثه وشي لاس او خپې مات شي او څوک حادثه وشي هغه پکې بچ شي چا له رزق ورکی د چا له رزق واپس واخلي څوک بادشاہ د بادشاہ تخت وخیږي او څوک د تخت نه را گزار کړي د پانسي کوټې ته ورسي دا هر ورځ دا معامله روانه ده چا له عزت ورکی د چا نه عزت واپس واخلي چا له مال ورکی او څوک تاوانیو دیوالیه کی کل یوم هو فی شأن هر ورځ هغه په نوی شان کې دی په بی ای اعلی ربکما تکذبان نو په کم کم صفات حمیده د تاسو د تکذیب کوي سنفرغ لكم زرد چې موږ فارغ شو لكم تاسو ته ايها الثقلان اے دو بوجونو د زمکه ثقلان د ثقل نه دي یعنی انسانانو او پیرانو دوانو واوري د دې زمکه بوج جوړ شوی فانفذو نو وزي لا تنفذون الا بسلطان تاسو نشئ وته مگر طاقت غیله پکار دی نو که تاسو د عبادت نه کوی دلته دا چې کوم خبره ده څوک چې د چا نوکری نه کوي داغه ډوډۍ هم نه خوري او داغه په کور کې هم نه اوسېږي نو تاسو چې عبادت او بندگی نه کوئ دواړو پیریانو انسانانو دواړو واورئ نو که تاسو طاقت کیږي نو بیا زما د دې ځمکې نه وځي کنه د دې اسمان او د ځمکې د کنارو نه وځي که تاسو وته شي تاسو قوته نشي د وتو د پاره خو طاقت پکار دی نو پکم کم قدرتونو درب بت درف تاسو به تاسو تکذیب کوي یرسل علیکما کتختی راو بلګل شي په تاسو باندې شواز شعلی من نار دور و نحاس نو لګي فلا تنتصران نو تاسو به بیا زما مقابله و نفس غالب بنشي په کم کم قدرتونو درف تاسو تاسو تکذیب کوي فاذا شقت السماء نو کله چې د اسمان اوچوي کله چې د اسمان اوچوي دا خو ټول د سیاري دي کنه د اسمان کې او دا چې کله اوچوي دا دماکه کیږي نو څه چلوي فکانت وردتن کدهان نو دا بشي سر د سر ګلاب یعنی سر ګلاب ونه به جوړ شي کدهان په شان د سری چمړې د سری چمړې په شان سر ګلاب به د دینه جوړ شي تاسو که څوک د انټرنیټ سره سره څه واسطه لري په انټرنیټ باندې یو تصویر شایع شوی یو ځل دا ما ساتلم د قران شریف کې را سره پروت چې کلم دا زیرا شي دا بر چې کوم یعنی دماکی کېږي او دا کوم شهاب ثاقب چې یو کوم سیارات چې غزمه کې ته نه رارسي د دوی کوم خلایي سیارې دغه تصویر اغستو هم دا کوم وخت چې هغه دماکه شو هم هغه ټیم کې تصویر اغستې دی او دا تصویر هم دقه شعر څنګه چې قران کریم وای د ګلاب د ګل په شان سرخ کاری په شان د سری چمړي دا انټرنیټ شای کړو ټولو ته براغلی خو بیا دا چا چاپ کړی مو ما ته عربو کې یو ځای کې ملاو شو که تاسو بیا کتن روسته دلته وګورئ فبأي آلاء ربكما تكذبان نو په کم کم قدرتون د رب تاسو تکذیب کوي په یو مئذن په دغه ورځ تپوس بنکیږي د ګناه په اړه کې د انسان نو نه د پیرینه دا خداغه احسانات دي په کم کم احسان در رب تاسو به تاسو تکذیب کوي پیجندل کیږي به مجرمان بسی ما هم په خپل نخو فیؤخذن ابن ولیکیږي به بالنواسی والاقدام د تندو د قدمونو نه یعنی د سر نه براونی وشي او دا سر به د خپو سره یو ځای کړی شي او جهنم ته ور گذار کړی شي فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم كم قدرتونو د رب تاسو تکذیب کوي دا جهنم دی هغه جهنم چې مجرمانو د دې تکذیب کو نه منو یتوفون بین هدیو به گردش کوونکي د دې په مینس کې او په مینس د انتهایی ګرم وبو کې نو په کم کم قدرتونو د رب تاسو تکذیب کوئ او دا هغه چا د پاره چې یریږي مخه ته د ودریدو د خپل رب نه جنتان دو باغونه دي په بی ای اعلی ربکما تکذبان نو په کم کم نعمتونو در رب تاسو تکذیب کوي زواتا افنان چې هغه به ګور ګور خاخونه والی نو د کم کم انعامات در رب تاسو تکذیب کوي په دې کې بد دوچی نی تجریان چې جاری وي نو د کم کم نعمتونو در رب تاسو تکذیب کوي فيه ما من كل فاكهه زوجان په دې کې به د هر قسم نه د هر قسم میونه دو دو قسمونه په بي اي الاء ربكما تكذبان د کم کم نعمت در رب تاسو تکذیب کوي فيهن په دې جنتونو کې به قاصرات الطرف خکته شرمیله سترګو والا حوري لم يتمسن چې دمه مسکړي د دیو ایس یو انسان د دینه مخ دیونه مخ کې نه پیریانو نو په کم کم نعمتونو د رب تاسو تکذیب کوي گویا کې دا یاقوت او مرجان دي هری او موتی دي نو په کم کم انعاماتو د رب تاسو تکذیب کوي آیا نشتره یعنی آیا شتره جزا د احسان بل څه شي مگر احسان نو د نیکی بدله خو نیکی ده کنه نو د کم کم او صاف او حمیده او د خپل رب نه تاسو تکذیب کوئ انکار وکوي او د دې دو جنتون نه سیوا دو جنتونه نور به ملاويږي نو د کم کم نعمتونو د رب تاسو تکذیب کوئ مدهامتان چې دا به ګڼ ګڼ او شنش نه باغونه نو د کم کم نعمتونو د رب تاسو تکذیب کوئ په دې کې دوه چینې دي نزوا خطان چې را خټ کیدون کې وي پوارې پشان دي نو د کم کم نعمتونو د رب تاسو تکذیب کوئ په دې کې میوي دي کجوري دي او انار دي نو د کم کم نعمتونو د رب تاسو تکذیب کوئ په دې کې خیرات حسان په دې جسلور وانو جنتونو کې خیرات حسان خیرات خوبصورت زنانه حسان او خوبصورت دواړه وي د دیو نه مخکې ولا جان او نه پیری فبأي آلاء ربكما تكذبان نو د کم کم انعامات د رب تاسو تکذیب کوي د حور په باره کې چې یو سړی ته به حور ملاويږي د دې تشریح مخکې ما تاسو ته ځل خپ تفصیل سره کړی و چې دا د سړو د پاره به حوري د سړو د پاره به خزي دا خزي به خیسته کړی کیږي د سړو د پاره دا هغه د حیا پهلو دی چې کوم په دنیا کې موږ ملحوظ ساتو او په آخرت کې هم ملحوظ ساتو د دې ټولو د انعامات د خوشحالۍ د دواړو د یو بل د پاره دي د سړی د پاره خزي دي د خزو د پاره سړی دي دا ټول او د جنت حوري او د جنت غلمان دا ټول خادمان دي دا اصل رشتي هغه هم دغه رشتي چې کوم د دنیا نه رشتي تللی دي هم دا خزو خاون په جنت کې چې دا دواړه جنتیانی یو ځای بشي البته که په دیو کې یو جنتی نه وي نو که سړی دوزخ ته روان دی ښځه جنتی ده نو د دیو دا رشته به هم کټ کړی شي او د دې رشته به یو جنتی سره کیږي او که زنانه جن جهنمی ده سړی جنتی دی هم رشته به کټ کړی شي او چې دا دواړه جنت ته لاړ شي همدا دنیاوي رشته به پاتې او که د یوې زنانه دوه یا درې خاوندان تیر شوي دي یو مړ دی یا طلاق شوي دي طلاق چې وش دا خو جدایي راغله خو یو خاون مړ دی بیا بل مړ دی دا دوری کدری دی دې ته به اختیار ورکړی شي ته پکې خوخ کا چې کم یو ستا سره خد جوړو په دنیا کې او ستا کم خوخ هغه سره به ستا نکاح وکړی شي ستا رشتہ به جوړ کړی شي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها دا تپوس کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي دا به د هغه چا سره ای هغه څوک به خوخ کی په آخرت کې په جنت کې چې کم په دنیا کې خو اخلاق والا خاوندو نو بد اخلاق خاون چرتم دا خزه به په اخرت کې د ځان د پاره خوخ نه کی نو چې سو ښه اخلاق والده نو دا به خوخ کی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل عائشه خو اخلاق د دنیا خیرم واغستو او د آخرت خیرم واغستو فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين جو بتکیا لګولی على رفرف خضر پاغه مسندونو تختونو باندې خضر تشنبی وعبقری حسان او پاغه عجیب نفیس او نادر پرشونو باندې عبقری په اردو کې استعمالي کې موږ دا یہ فلان شخص عبقری شخصیت کا مالک ہے یعنی یو نادر شخصیت دی چې بالکل دته سو وهبي سونه ورکړی شوی دی ځکه عام د عقل تقاضا خو دا نه ده چې یو سړی دومره صلاحیتونه ولري نو دا پرشونه بم دیر خیستا نفیس او نادری فبی ای آلاء ربکما تکذبان نو په کم کم نعمتونو د خپل رب تاسو تکذیب کوي تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام مبارک دې نوم د رب ستا ذل جلال والاکرام چاغه جلال والده عظمت والده او عزت والده